د زینو تعظیم کوئ د هغې احترام کوئ حالانکه دغه زینا د شرک دی او تاسو ځان ته موحدین وای ځان ته د توحید منونکي وایي ځان ته مؤمنان او مسلمانان وایي نو دې ایتونو کې الله تعالی د هغې جواب کوي او د هغې تفصیل دا دی محمد ابن اسحاق په کتاب السیرت کې لیکلی دی روایت ذکر کړی دی آصاب د رسلی نومو او نائله د ښځې نومو دا دواړه انسانانو په داخل له کعبه کې زنا وکړله نعوذ بالله من ذلک ردیونه الله تعالی ګټې جوړې کړلې د پاره د عبرت نو قریشو د عصا په ونایله چې زنانه وه او سړی و زنا یې کړې وه الله تعالی ترې ګټې جوړې کړلې نو دیو دا ګټې کعبې ته مخامخ کې خودلې دې لپاره چې خلک ته عبرت واخلي بیا قرار قلاره او د زمانه په تیریدلو سره دا غټي صفا او مروه ته منتقل شولې ان تر دې چې دا غي عبادت هم شروع کړل شو دا غي عبادت شو بیا د صفا او مروه په میند کې دا دوان ډیرو په میند کې هو حاجیان صاحبان منډي وهي نو مشرکانو دا اعتراض وکړه یهودیانو دا اعتراض وکړه وای تاسو ځان ته موحدین وای او تاسو وای چې مونږ مؤمنان یو مسلمانان یو نو مونږ چې د غیر الله عبادت کوو تعظیم کوو نو تاسو مونږ باندې اعتراض کوئ او کله چې تاسو کوئ نو بیا پای کې ګناه نه بیا غ شرک نه یو چې مونږ یې کوو هغه شرکی نو د بعضې صحابه کرام مسلمانانو په زلونو کې هم د هغې نه شک راغی حرج راغی الله تبارک تعالی ته دغه ټولو شبهاتو رد کړی دی په دې ایتونو کې حاصل له جواب دا دی چې دا مکان د شرک نه دی بلکې دا شاعر الله دی صفا او مروه دا شاعر الله دی د الله تعالی د دین د نښو نه نښې دي لیکن مشرکانو په دغه ځای کې شرک جوړ کړی دی او دغه ځایونو نه د شرک ځایونه جوړ کړی دي نو صفا او مروه په منځ کې په دغه ډیرکو کې منډې وهل د هغې تعظیم او احترام کول دا د بوتانو په وجه نه دي د دغه ځایونو نه خو د شرک د ځایونه مشرکانو جوړ کړي دي نور د اصل کې د الله تعالی د دین د نښو نه نښې دي ان صفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا و مروه من شعائر الله دا د خاص د نخو د دین د الله تعالی نه دی ان صفا صفا په عربی کې همواري او خویا ګټی ته وای مروه په عربی کې سپینه پړقیدون کې ګټه چې دا غینه اور راوځي عام خلک څوک ته بکوره وای او څوک ته بکره وای سپینه ګټه دی خړونه کې دوا د سیو بل راواچول شي اور ته راوځي من شعائر الله دا دی د خاص د نخو د دین د الله تعالی نه شعائر جمع د شعیرتون ده اشعار اعلام توي یعنی نخه نو مار دا شوله چې دا هغه نخې دي د پاره د پیژندلو د دین اسلام د هر چا لپاره خپل یو نخی د هر دین والا لپاره خاص علامات دي نخې دي د نسواراو د پاره صلیب دا نخه ده دغه سي د هندوانو د پاره زینار دی د سکانو د پاره کرپان دی سنی دی وغیره د هر چا ځان ته علامات دي نو د مؤمنانو مسلمانانو خپل علامت دي ګیره پرې خودل په مخ باندې دغه سي جمعهتون آبادول صفا او مروه دا هم پاغي کړي ان صفا والمروه من شائر الله یقینا صفا او مروه دا دی د خاص نه خو د دین د الله تعالی نه پمن حج البیت نو چا چې حج کاو د بیت الله او اعتمر یی عمره کوله فلا جناح علیه نشتره گناه پاغي باندې ایتو و په وهما چې زرا زیر دغه دوانو په میند کې ای یطوف بهما چې زی راځي د دغه دوانو په منځ کې طواف تللو راتللو ته وایي نو څوک چې دغه دوانو په منځ کې ځي الله تعالی په هغې باندې ګناه نشته دی ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم او چا چې په خوشحالۍ سره وکړله چا چې په خوشحالۍ او په اخلاص سره وکړله نیکي نو پس یقینا الله تعالی قبلونکی دی عالم پوه دی په هر څه باندې ومن تطوع خیرا تطوع هغه کار ته وایي چې د نیکۍ کاري په اخلاص او د زړه په خوشحالۍ سره وکړلی شي هغه فرض عمل یو که نفل عمل وي نو هغې ته تطوع وایي د عمل له قبلېدو لپاره هم دوه شرطونه دي یو دا په عمل کې به اخلاص وي نو په کم عمل کې چې اخلاص نه وي بلکې مقصد پکې ریایي ځان ښودنه یې پکې هغه عمل الله تعالی نه قبلوي او دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابري نو کوم عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر نه هغه الله تعالی نه قبلای نو دې ځکه الله تعالی وي ومن تطوع خیرا او چا چې وکړله په خوشحالۍ او په اخلاص سره نیکی په ان الله شاکرون یقینا الله تعالی قبلون کې علیم پوی دی په هر څه باندې شکر دا د الله تعالی په صفت کې کله راشي شاکر نو معنا د هغې دا ده د الله تعالی طرف نه په دغه عمل باندې بدله ورکړلی شي او دغه عمل چې څومره بدله ده نو زیات به ورته هم ورکړلی شي لکه ستا سره یو کس مزدوري وکړي او د هغې دیاړي له پنځه سوه روپۍ او ته له زر روپۍ ورکړي نو دغسې مؤمنان مسلمانان چې په اخلاص سره په خوشحالۍ سره نیک اعمال وکړي الله تبارک تعالی به ته داغي بدله ورکي او په بدله کې به ته زیادت هم ورکي عالم الله تعالی پوه دی چې د عمل مناسب جزا او بدله کومه ده الله تعالی په هغې باندې پوهېږي فإن الله به فإن الله شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دیت که الله تعالی زجر او د دنیا تخفیف او یار ورکی حق پټون کو ته کم خلق چې حق پټي اغه ته الله تعالی زور نه ورکی او رب تیر مخ کی سره داده کتابیانو چې شبهات کوي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو دیو مقصد پدې کې حق پټول دي مفسرین لیکلی دي د یهودو علماو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات چې په تورات کې ذکر و هغه پټول دغسې مسله توحید د الله تعالی او مسله د رجم دا یې پټوله د الله تعالی په کتاب کې وی تحریف لفظي یا تحریف معنوي کاو نو الله تعالی هغې ته دنیا یاره ذکر کوي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات یقینا هغه کسان د الذين مراد یهودیان دي که نه خو لوی علماو نو ان الذين يقينا هغه په هغه پوهان خلق او خبردار خلق لوی لوی علما یکتبونا چې پټی ما انزلنا من البینات هغه چې نازل کړی دی مونږه من البینات د ښکارا حکمونو د الله تعالی نه د الله تعالی ښکارا حکمونه چې پټی والهدى او د هدایت خبرې والهدى او د هدایت خبرې پټی من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب رسول دین چې بیان کړی دی مونږه هغه لناس خلق در خپل کتاب په کتاب کې اولائک یلعنهم الله دا کسان لعنت کړی دی الله تعالی لعنت کوي الله تعالی په دې باندې وای لعنهم الله عنون او لعنت کوي په دې باندې لایت لعنت کوونکی لعنت وایونکی الله تبارک تعالی ته تر خپل کتاب علم درکړی دی دا الله تعالی پیغمبر په حدیث باندې پویږي په حق مسله باندې پویږي او بیا هم مسلې پټې نو الله ته باندې لعنت وای دا الله تعالی ملائک ته باندې لعنت وای او ټول خلق ته باندې لعنت وای حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې د حق د وینا په یو ځای کې موقع راشي او مؤمن مسلمان حق خبره ونه کی په یلق الله قیامت کې د الله تعالی سره مخامخ شي فیقول الله تعالی به ورته وایي ما منعک ان تقوله یوم کذا و کذا په پلانۍ ورځ باندې په پلاني وخت کې د حق د وینا موقع وه او تا حق ولې نه ویلی نو دا بنده به وایي یا ربي انی خشیت الناس یا ربه ای پروردګاره زه د خلکو نه یریدم ځکه حق خبره مې ونه کړله الله تبارک تعالی به ورته وایي ایا یا حق ان تخشه زه ډیر زیات حقدارم چې زما نه یریدلی وې زما نه یریدلی وې د حق په وینا کې واره چا پروا نه ساتي ابو ذر رضی الله تعالی عنه ویلیو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته و وصیتونه کړیو په هغه و وصیتونو کې یو وصیت داو و امرنی ان اقول الحق و ان کان مره حق خبره وکي اگر که خلق باندې ترخه لګي حق ویل دا ډیر زیات تریخ حقیقت دی خو لیکن حق خبره بیا هم کې او دغه سي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وای رسول الله صلی الله علیه وسلم راته امر کړو الله یاخذنی بالله لومۃ لائم چې د الله تعالی د دین په بیان کې د ملامتیا د ملامتګر نه ونه یریږم پلانې به اعتراض کوي پلانې به دا وایي پلانې به وایي چې دا داسې ونه ویلی شوله داسې ویل پکارو نو د دې لحاظ به نه کې بلکې الله چې څه ویل دي نو هغه به خبره به بلکل ښکاره کې یکتمون ما انزل الله من البینات ښکاره حکمونه د الله تعالی او الهدا د هدایت خبرې دا من البینات نه مراد ويلعنهم اللاعنون او لعنت کړی دی په هغې باندې لعنت کوونکو دې آیات کې د لعنت خبره راغلله مفسرینو محدثینو فقهای کرامو دا مسله بیان کړې ده خیری کول چاته دا صحیح دی که نه دی صحیح په ګناهګار باندې لعنت دا جایز دی که نه دی جایز نو دا نه دی جایز ها بغیر د تعین نه مطلق او مبهم چې ذکر کی د یو کس تذکراونه کی نو دا بالکل بیا صحیح ده او دا جایز دی لکه په غل باندې لعنت ویل شوی دی په حدیث کې نو دا سی ویل شوی دی او لعن الله الواصله والمستوصله لعنت ویل شوی دی په زنانه باندې چې د خپل ویختو سره نور ویخته یو ځای کوي هغه زنانه چې خالونه لګی او څوک چې د خالونو د لګولو مطالبه کوي هغې باندې لعنت ویلی شوی او کومه زنانه چې ورځې نری کوي هغې باندې هم لعنت ویلی شوی دی دغسې حدیث کې راځي لعنا آکل الربا لعنا آکل الربا نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په خوړونکي د سود باندې حدیث ته مسلم کې راځي لعن المصور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په تصویر ویستونکو باندې نن سبا عام مسلمانان په دې کې اخته دي حدیث کې راځي لعنه لعن الله من غیر مینار الارض څوک چې بریدونه بدلی بریدونه د ده برید په یو ځای کې او دا د هغه ځای نه دا برید وړي بل ځای ته او دا بدلی د دې لپاره چې د بل مؤمن مسلمان حق ځان ته ووهي او ځان ته پکې کشي وهي برید بدل کی نو حدیث کې راځي چې الله تعالی په دغه انسان باندې لعنت کړي حدیث ته مسلم دی صحیح او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې یو لوی سمکه دا پناه قوانین د بل مؤمن مسلمان نه واغستله نو د قیامت په ورځ باندې تر د اومې ځمکې پورې به دې نه یو هار جوړ کړی شي او د غاړې ته به واچولی شي یوه بوجۍ خاوره خلک نشي وړلی نو بیا چې د اومې ځمکې پورې دا د دې نه یو هار او امیل جوړ شي او دا د غاړې ته واچولی شي دغسې لعن الله الیهود والنصارا الله تعالی لعنت کړی دی په یهودو په نصاراو باندې نو په داسې خلکو باندې لعنت ویل دا بیا صحیح دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو تن خوراک کو په چپ لاس باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خیره وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې په چپ لاس باندې خوراک مکو بلکې په خی لاس باندې خوراک کوه هغه یې زه طاقت نه لرم او دای د تکبر د وجې نه ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل استطاعت الله تعالی دې له طاقت در نه کی نو خیره او توکلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیری قبول شولې په مار په اله پیه نو بیا غلا سوچت نکړل خلی ته نو دا مسله په تفصیل سره علما کرام بیان کړی ده اسی مؤمن مسلمان ته به به وجه خیره کول نو هغه شرعان بیا جایز نه لري او حدیث کې راځي چې مؤمن مسلمان ته خیره کول دا د قتل مشابه دي لکه څرنګه چې یو مؤمن مسلمان قتل کی او ګناهګاریږي نو دغه سی مؤمن مسلمان ته خیره کول په دې کې هم عظیمه ګناه ده بیا خاون چې خپل زنانه ته خیره کوي یا زنانه خپل خاون ته خیره کوي یا خپل اولاد ته خیره کوي دا عظیمه ګناه ده ان تر دې پورې سارو ته هم خیره نه کوي ګټو ته ونو ته بوټو ته هم خیره نه کوي دا پر روایتو کې مونږ راغلی ده او روایتو کې راغلی دي چې څوک چاته خیری وکي دا خیری لاړ شي که پاغي کې دا خیرو زیي خو پاغي پسې ون خلی او که پاغي کې د غزې نه وي نو دا خیری را واپس کیږي چا چې خیری کړی هغه باندې را واپس کیږي نو دغه خبره ده خیری کول د دین ځان ساتل پکار دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خصوصا زنانو ته چې هغه خیرې زیاتې کوي نو تاسو خیرې مه کوئ ځکه که تاسو کومه دعا وکړئ یا خیرې وکړئ نو د الله تعالی ملائک به په هغې باندې آمین وایي نو که دا قبول شي نو بیا به خو تا ته پریشانی ته به خپای په دې باندې اولای کدا کسان یلعنهم اللعنت کوي الله تعالی په دې باندې وای لعنهم اللعنون او لعنت کوي په دې باندې لعنت کوونکي لعنت وایونکي د دین مراد څوک دی الله عینون نو مراد څوک دی لعنت کوونکی مراد د نه ملائک د الله تعالی دی نیکان انسانان تی مراد دی نیکان پیریان تی مراد دی او په یو روایت کې راغلی دی په اوبو کې مهی دغسی حشرات د ځمکې مارغان و غیره دا ټول کم یو عالم چې د الله تعالی دین پټ کې او حق ونوي دا ټول پاغي باندې لعنت وي انسانان پیریان ملائک د الله تعالی دغسې مهی په اوبو کې او حشرات مرغان مرغۍ او غیره دا ټول په لعنت وي کم عالم چې حق بیان نکي لکه څرنګه چې حدیث کې راځي یو حق پرس عالمی چې د الله تعالی دین خلکو ته بیانې د چا لحاظ پکې نه کوي نو د هغې لپاره په اوبو کې مهی دغسې مارغان په هوا کې د الله تعالی ملائک د هغې لپاره دعاګانې غواړي د مغفرت دعاګانې غواړي دی ایت کې الله تعالی ذکر کوي د عالم توبه کم مولوی صاحب او کم شیخ صاحب چې مسله پټه کړي نو کدا توبه او باسي الله تعالی توبه قبلای خدا غیر توبې د پاره شرطونه بیان شول اول شرط دا غیر پاره بیان شو الا الذين تابوا توبه به وباسي په خپل کم علم او کم مسله چې پټه کړي په هغې باندې به پیمانه شي خفه به شي په جواب باندې به استغفار وکړي توبه به وباسي او په اندامونو باندې به بیا هغه عمل پریږدي دویم شرط د هغې لپاره او اصله د خپلو د خپلو اعمالو اصلاح وکړي په اطاعت د الله تعالی او په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د عملونو اصلاح په څه باندې راځي د الله تعالی په تابعدارۍ د الله تعالی د پیغمبر په تابعدارۍ باندې او دریم وبینو اکم مسائل او احکام یې پټ کړي د خلکو نه نو د هغې بیان به وکړي که کتاب یې لیکلی دی او غلطې مسلې پکې لیکلې دي بل کتاب به ولیکي او د هغې رد به ولیکي چې دای کې زه خطا شوی ما دا خبرې صحیح نه دي بلکې اوس دا مسلې دي په ریډو کې بیان کړی دی یا په لوډ سپیکر کې بیان کړی دی خطا شوی دی نو خلکو ته وایي زه په دې مسله کې خطا شوی ما وبینو بیان به وکړي یا کم مسلې چې پټې کړې دي یا کم مسلو کې خطا شوی دی په اولای کاتوب علیهم نو دا کسان اسانتیا را ولم ز پاغي باندې په اولای کاتوب علیهم د دې سمانه ده یعنی الله تعالی په خپل رحمتونه را را واپس کی تا به یتوب را ګرځیدل ته ویل کی الله تعالی وی اتوب علیهم زبر او ګرځم خپل مهرباني په دی باندې خپل رحمتونه پر راولېګم او دویم معنا اتوب علیهم اسانتیا راولم زه په دې باندې په توبې قبلولو سره الله تعالی زه به توبه قبوله کړم او که توبه الله تعالی قبول نه کی نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د چا نه چې د یو مسلې په باره کې پوښتنه وشوله او د ته د هغې علم و خپې پوهېږي په هغه مسله باندې او هغه مسله پټه کي الجما واوچولی شي ده ته د قیامت په ورځ باندې واګي د اور د جهنم ابن ماجه کې دغه حدیث موجود دی الله تبارک تعالی دی ټول علما کرام د حق د پټولو نه بچ کی او الله تبارک تعالی دی علما کرام ته د حق وینا توفیق نصیب کی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه او باسی واصله او عمل نیکی او بیانو او بیان کې هغه مسلې چې پټې کړې وي په اولای کا توبه علیهم دا کسان اسانتیا را ولم پاغي باندې په توبې قبولولو سره یا خپل رحمت را ګردوم پاغي باندې وانه تواب الرحیم ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړ دی او ما تو هم نشي دې کې کفرونه مراد حق پټول تی مراد دی و ما تو هم نشي ستر الحق عنادا د زد او د عناد د وجه نه حق پټ کی و ما تو هم نشي وهم کفارون او دوی په حالت د کفر کې وهم کفارون د دې معنی دره تر د مرګ پورې دغه حق پټ ساتلی او توبه ته ونه باسي اولایک علیهم لعنت الله نو بدا کسان په دې باندې لعنت د الله تعالی دی ول ملائکه ته د ملائکه دی او الناس اجمعین او د ټولو خلکو دی الله تعالی په دې باندې لعنت کوي خالدین فیها همیشه وي پرای کې د پیها ضمیر راجع دی لعنت ته او د دغه لعنت نه مراد جهنم دی نو معنا دا شوله چې په جهنم کې او پراته یي همیشه لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه کړلی شي د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به ورته مهلت ورکېدلی شي ولا هم ینظرون دا د نظرتون نه ماخوذ دی په معنا د مهلت سره دی یو مطلب دا دی دیو تبا مهلت او رستواله د عذاب نه نوي بلکې د ابتدا نه بدیو په عذاب کې اخته شي ولا هم ينظرون مهلت بنئ چې لړ شي یو میاشت دوه میاشتې او په جهنم کې اسي دغه بنئ سزا بنئ او بیا به وروسته سزا شروع شي نه نه ولا هم ينظرون او دیو تبا مهلت نشي ورکېدلی بلکې د ابتدا نه به عذاب شروع شي دوی معنا علما بیان کړی د ولا هم ينظرون دیو تبا مهلت نشي ورکېدلی د پاره توبې ویستلو توبې ویستلو ځای هغه دنیا ده نو که دنیا کې توبه وینستله نو قیامت کې الله تعالی بیا دیو ته مهلت نه ورکوي ورستواله او تنور کوي په عذاب کې چې لاړ شه توبه او بس توبه غوړي قبول کما ولا هم ينظرون دویم قول لوم بصرین دار چې دا د نظر نه ماخوذ دی نو بیا معنا دا شوله ولا هم ينظرون او دیو تبا د رحمت په نظر باندې ونه کتل شي د رحمت په نظر باندې به الله تعالی دی ته اون ګوري و الهکم اله واحده لا اله الا هو الرحمن الرحیم و الهکم اله واحده د دې زینا بل باب شروع کیږي د دې صورت او دا څلورم باب دی د سورۃ البقره دویمه دویمه حصہ شروع نو په دویمه حصہ کې څلور بابونو نو دې دې پورې درې بابونه بیان شول وسلورم باب بیانیږي و الہکم الہ واحده